یا تر دې زیز یا وی بل ولی وی نه پلور یې نوی نکه نوی تر نوی کنه خو تر زیا ولی شو از ها نامه ګره دا مې ده دا مې ده دا چې کیم نه کنه از دغه ولی وی او دا یې نکاح ور سره کو کنه شام چې سرنګ داس کرای شي چې د شذ په خپل زون ته ور په نکاح کو کدا سکیم نه کنه نشي کړای کنه بیا دا غدي شه امام بخاری صاحب چې کیم دا کنه دا زنه خلک را دا دو چې ولی د اسکلای شي کنه چې شزا خپل چې کیم دا کنه زون تا ور په نکاح کو کنه و زنه خلک را دا دو چې نا ولی د اسنه شي کړی په خپل چې کیم دا کنه دای دا غشزا زون تا ور په نکاح کو بلکې بل سړی یو داروي اوی چې کیم دا کنه د دا ور په نکاح کوي امام بخاری صاحب داغه دی شه دوا سره قسمه دلایل وروړي دي کنه زنانه دا سر ملي میری چې جواز د نرملی میری چې وریه په خپل ځون ته ور پنه کا کوي شي وای زنانه دا سر ملي میری چې نه په خپل ځون ته نشي ور پنه کا کوي بل سړی ودار وی کنه سم یا امام بخاری صاحب د دوا سره قسمه دلایل په دې باب شه چې ذکر کړی دي کنه دا مسله لکه د مجتهد نظر ته سفر کړی دو کنه چه مجتهد دا خپل نظر پر شکو دا یعنی دلائل دوی سره چه کم دا کنشتا ده یوی رای دلائل اخته ده بل رای دلائل اخته ده مجتهد نظر تا ده مسئله سفرد کریه دو کنه زنه خلق داسوی و زنه خلق وی چه نام بخاری صاحبان ده طرز بیان نداس ملی میری چه دای داسوی چه دیغ ولی ده پنه دارو دی چه دای پخپلا ده شده زون ده ور پنه کاخ کو ایجاب اخپلو کو قبول اخپلو کو ځکه چې په باب د نکاح شي یو کس توالی د طرفین نه کړای شي کنه چې دا ایجاب او کو قبول او کو کنه شم باب اذا كان الولي هو الخاطب سوخت چې ولی سوخت چې وی ولی دای چې کیمدا کنه نکاح کرین کړي د سزا سره وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه امرأة او پیغام دی نکاح ورکړو مغیره ابن شعبه صاحب یو شزه تا هو اول الناس بها چدای زیوت ور نزدې په ټوله خلک نه او بها د شزه تا باندې دا ولی وو په ټوله خلک نه د شزه تا دای زیوت ور نزدې وو پیغام دی نکاح یې ورکړو فامر رجلا بیا دا امر وکړو بل سړی ته فزوجه هغه بل سړی بیا دتا ور په نکاح کړل دا شزه یعنی څوک چې یې کنه چې بل سره یو ور په نکاح کوي دا په خپل نشي په نکاح کوایا د مغیره ابن شعبہ سے په دغه موقوف اثر باندې دلیل نسی کنه شا او چې سګوي چې نه په خپل لای په نکاح کوي شي دا بیا خلیفہ اولویت ور حمل کوي چې اولاد د جبل سرای دا وداروي قبل سرای نه ودارولا خپل ځان ته ور پنه کاه کوي چې لکه د نیر نه جرملی نه دي نه وقال عبد الرحمن بن عوف لام حکیم بنت قریظه مزر په نکاح کا دا شزا بیا رسول مبارک چې کیم دا کنه د دا ور په نکاح کړل دا نه هغه شزا سوا کنه د دا چې کیم دا ور په نکاح کړه یې دغه ولی چې کیم دا رسول مبارک په خپل تولید طرفین نه چې کیم دا کنه وکړل وابي قال حدثنا ابن السلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى په برای دې دې کول د الله پاک لوی شي چې ويستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن الی آخر الآیه قالت حضرت عائشہ ویلی دی چې دا غاشده صدو کنه دا شده چې ويستفتونک فی النساء دې شده نه کیما شده مراد دو هیل یتیمه دو دا هغه یتیمه جلکی دو تکون فی حجر الرجل چې وای په پرورش او په تربیت او په ولایت ته یو سړی شي قد شرکته فی ماله چې دوی شریک وای د سره په مول ده شمول په میرو سره ته پوته وکنه نه زه دیوا او دی ولی وا او کنه په گاډه و فیرغب عنها ان یتزوجها بیا اعراض کړلو اې دغه ولی د دینا اې دینا ان یتزوجها چې دای په نکاح کو دلاره کنه او خپلوان په نکاح کوله ځکه چې شلیه ونه قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ده سهل بن سعد سے ویلی دی چوی مش پر ذکی ده رسول مبارک اما شو یا کسا دو کنا اصلا چوی ترو غلی و کنا وی مش پر ذکی ده رسول مبارک جلوس النص فجاءت و امرات رغل رسول مبارک طی و شد تعرض نفسها علی چه پشاوی ده شد زون اخفل پر رسول مبارک بنده یکا حجات تیوی کنا زون تو تحبا کما قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتك ها بما معك من القرآن كنا دې باندې چې کیم نه کنه ور باندې کاخ کړلا بهر حال رسول مبارک چې کیم نه کنه دا ور باندې کاخ کړل چې کیم نه کنه دته باب انکاح الرجل ولده الصغار ور باندې کاخ کول دې سړی وړي کې بال بچ لره کنه وړی کې لیری وی چې کیم ده کنه هغه ته نکاح کړل چې کیم ده کنه په دې باندې ولایت اجبار یشتا په باندې کنه وړی کې اولاد نه بلغي اولاد تی وی کنه هغه ته چې کیم ده کنه سړایا نکاح به تکرای شي لقوله تعالی دی وجه دې کول الله پاک لوی نه چې الله پاک فرمایي والله لم يحدنا قران شریف شه الله پاک فرمایي را چې اولاد سره ده کنه دا وړه څه دي کنه شم زرا زړې وی زرا وړې وی زړې چې بالکل کنه یا اساوی بالکل حیز باندې نه ورتی هغه وای د سمره تروی درې میاشتې او وړا چې وی کنه چې حیز ته شیرین وی ایغه نه که مړه مړ شو یا تعلق پر کړو مړه او عیدت سه میاشتې تروی درې میاشتې کنه او درې میاشتې عیدت تروی در ایدن دا ده نکاح بایرا نردی می خاما خیلی ده وڑه نکاح کرا ده کنشا او وڑا چه نکاح کو ده امام بخاری صاحب یا دنه را خلق چه کم ده کنا رایا دادو چه پی بنده خود ولی ده پر ولایت اجبار ده کنشا دنه وڑا دو نکاح یا کو ده بر پر نکاح کوی سه کا لوروی بر پر نکاح کوی یا وی نکو بر پر نکاح کوی یا بل ولی وی چه کم ده کنا آیا بر پر نکاح کوی دنه دا سبیتا سو چه انکاح الرجل ولده الصغار ویل په نکاح کول د سړی هغه وړه اولاد لاره کنه وړه اولاد دا چې کیم نه کنه دا یې په نکاح کوي چې بالکل کنه کاح د وړه نشوا یو خدای دې نه چې والله لم یحد نه کنه واغه څنګه چې حیز نه د شری شو هغه د درې میاشتې تر وی بیا د سری نه تر وی چې ور په نکاح کوي نه شي کنه خدا باندې ور په نکاح کوي شي کنه نکاح یې کړای شي فجعل عدتها ثلاثه اشهر قبل البلوغ بیا ګرځوله د الله پاک عدت ته دغه وړه درې میاشتې په مخشه د بلوغ نه کنه چې بلوغ نه مخته مخته کده نه کا کړاوی او مړه تعلق پر کړو یا نه مړ شو مرګ الله مرګ الله ځکه چې مرګ کول شو څلور میاشتې لا سره دي ها تعلق یې ور کړو کنه یو درې میاشتې چې کیم نه کنه عدت ته راوی دا غسه دا وایدا کوله تیرې دي چې نه کا هو کو نکاح دې سره کړه او خو یا وړي نه وا کنه وړي نه وا خو نکاح یې ور سره کړه او کنه دا نه پلور ور په نکاح کړی او ابو بکر صدیق صاحب کنه دا سبه ته شو چې انکاح الرجل وله الصغار کنه وادخلت عليه وردخل کرل شو حضرت عائشہ علیہ پر رسول مبارک من من رخصتی او شو رسول مبارک کرا ورغلا وهي بنت تسع وحاله چې دو بچي دا چا ور په نکاح کړی و خو دا پلور ور په نکاح کړی و چا دا امام دا ور په نکاح کړی و کنه پلور یا ابو بکر صدیق صاحب و اره امام دا بچا دا ور په نکاح کړی و رسول مبارک قال هشام دینه هشام ویلی دی کته یا دا دی جواب رغل چې دا مدرج دا کنه قال هشام و ام بیتو امو ته دا خبر وکړه سو دا چې انها كانت عنده تسع سنين چې حضرت عائشہ واپر ذکر رسول مبارک نه کولا نوح کولای د رسول مبارک سره تر کړی دی کنه دا اینده د هشام کول شو سوچ کوي کنه هشام هشام چې دا ټکر ورګاټ کې اوس حدیث ته هم مدرج شو کنه باب السلطان ولی من لا ولی له کنه اصل سے اختصار دا بس السلطان ولینا سمانا ولی من لا ولی له دا سلطان چه دا دا ولی ده اغه شده دا یا ده اغه جنکی دا چه ده اغه ولی نوی کنا فل فلوری نشتا نکه نشتا تره نشتا اترز یا نشتا جه کم دا کنا نیرا عصبه نشتا کنا یا بچه سدا کنا اول خاص ولی دا که خاص ولی نو بیا دا عام ولایت چه چالا را دا بچه کنا دا بیا تشای دا ولی دا کنا شم او لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ها رسول براک پر پنه کاخ لبل ولی نه و بده غلی شه کنه رسول براک یې ولی شو او بهر حالا دا حدیث څه کنه چې السلطان ولی من لا ولی له دا امام بخاری سے بدغه تخریج نه دا کړه کنه ځکه چې دا د په شرط باندې برابر نه دا کنه البته په ترجمه الباب سے ذکر کړه دا السلطان ولی من لا ولی له کنه لا ولی له کنا باب لا ينكح الاب وغيره البكر والسيب الا برزاها نور پنه که کوي که فلور وی که غیر د فلور نه بل ولی وی کنا دا نور پنه که کوي که بکرا ویا که سیبا ویا منګر پر آزاد د غشز سره چې د شذ پر روزي وی وله ور پنه که کوي چه سیبا کبیرا دو کنا پا ده بنده پا اتفاق سر ولایت اجبار نشتا کنا شا ٹک شوا دا دو اتفاقی صورت دینا دی ایوا صغیرا سیبا دو کسی چه وی صغیرا خو بکرس پر ده زیلا وی کنا صغیرا سیبا پا ده بنده میش پا مذاب شه ولایت اجبار شتا اصغر ده واجنا د امام شفیع صاحب په مذهب شوی ولایت اجبار په دې باندې نشته ځکه چې سیبانو بکرانو کنه وینه کړه دا ولې چې اول چې سړای وړا اولاد ور په نکاح کوي چې دا معنی چې دا صغر څه نه کړه دا علت ته دی ولایت اجبار دی پر سړای ور په نکاح کوي چې کده خاصه وی کړي وی خاصه چې صغر پر څه موجود وي ولایت اجبار ثابت څه کنه څه نو بیره اول چې دا په وځه کړو باب لا ينكح الابو غيره البكر والطيبه وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن سوچ کے یم دا ایم صدا کنا ایم ایم غیر شدی شدا شده تا ویل شی چه میڑے نبی سوچ کے یم یا که غیر سیبا ایده متعلق اجازات سے اول ایده متعلق چه مشورہ دور سراو کو ولی لکه چه سیبا چه وی آنا شرمیری بیس حیا کاما موجوده وکشه دا آنا ویره لالا مرا کامر سراو کو ایغی سرا نو بیره او با کرا آحیا نو کری کنا شا ای سرا مرا کاو مشورہ بیا نسی کرائی کنا آخلی چه وی چه ای خواسا میں دو کنا بس دا کسی دو کنا شا دا ابو عمر دا حدیث نقل کوي عن عائشه رضی الله تعالی عنها انها قالت یا رسول الله ان البکر تستحی بکراش دا چې وی هو کا بلغه وی حیا کو کنه دې نه څنګه اجازه طلب یې قال رسول ملک دا فرمیل چې رضاها سمتها رضا دې دې چې دا چپولا دې دې چې غلیه سی کنه دا دې رضا ده باب اذا زوج ابنته وهي كارهه ونكاحه مردودنا کنا اذا زوج ابنته سو وخت چې ور په نکاح کو سړای بچیا خپل چې بالغ وی کنا بالغ ځنه مراد د سوچ کې په باندې خو ولایت اجبار نشته که تاسو باندې بیا دا چې جبرن یو سړای ور په نکاح کو دون نکو نکاح هو دی ور په نکاح کوي دا نکاح صحیح ده دا نه صحیح وهي کارهتن حال چې دو بالا غنیت کې وی دې منه اجازه کې نه فنکاح هو مردودن بیا نکاح دې دې سړی ته غیر یا دا مردود ده کنه وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عبد الرحمن ومجمع دا قاسم دا حدیث چر نقل کوي دوه کسونه نه نقل کوي دوای سوزون یی یو عبد الرحمن سوز او بل مجمع دا بل سوز دا کنه او دا عبدالرحمن و مجمع سیب پی ابنی یزید ابن جاریہ دا دوا زمن دی یزید ابن جاریہ دی کنا نو بیا دی او دا دوا سره نقل کوي عن خنسا بنت حزام الانصاری علی خنسا بی بینا نقل کوي الله اباها زوجها چې بلور د خنسه چې وور په نکاح یې کړلا هاذا خنسا بی بی بلور یې سکتا حزام ایر پر نکاح کړوا هيا سیبن حال چې دو سیباوا بالغاوا لقوله تعالی وین خفتم کچره تو سے ڈرے دے دینا اللہ تقسط فی الیتامہ چه تو سو انصاف نو کئی پا برائی دے دے غی یتیمون جل کئی شے انصاف نو کئی دامانا چه مہر وے پیران کئی ویر کنا بیا دی ما په نکاح کوي چې دا انصاف نو صحیح ور سره کړای کنه شا بیا دی ما په نکاح کوي فن که ما طاب لكم بیا په نکاح کوي هغه چې پسند دی وي تو سه ته مینه را شزونه نه کدوې دی کدرې دی کسلویر سلوری و اذا قال للولي زوجني فلانتا دا یو بل مسله ته وروړي کنه صاحب زمنن یو بل مسله امام بخاری صاحب هغه ته اشاره چې دا ایجاب او قبول سری کنه ایجاب او قبولا سره می دغه چې کیم نه کنه په طریقه د اتصال سره ویل چې دی دا ضروری دی او کنه د بل منشه ک مثلا واخ تیر شي فصل روشي د بل منشه بیا دې نه ورس چې قبول کو بیا دا صحیح کیږي کنه شم امام مالک صاحب رحمه الله آهو دا سیوئی کنا شا چه دا قبول سره کنا داوی دی ایجاب سلام متصل وی کنا شا کچره دی ایجاب سلام متصل وی خو ٹک تو که دی ایجاب سلام متصل نوی بیا دا قبول ندا معتبر کنا شا نو بیره دا قبول دا ندا معتبر او دی میر دی احناف مذہب دادا امام احمد ابن حنبر صاحب غالبا دا سیوئی چه نا چه ایجاب وشی قبول که په مخ نه وي یا پسې نه ده وي پسې او خو چې د کیم مجلس ته که نه ده مجلس چې د مجلس ته خاص نه شي که نه چې په دې مجلس څه قبوله ور سره ولګېد نیره که د مجلس په وال سر شي د ایجاب سره وي که د مجلس په د لمان شي وي قبول که د مجلس په آخر په اختتام شي وي قبول خو چې د مجلس سره بر خاص نه شي قبوله په دې مجلس څه ودي چې د په کیم مجلس ته ایجاب شو ده که نه بعض دا قبول چې ده معتبر ده او کچره مثلا د مجلس برخاص شو قبول یې نه ور سره ولا غوړو ایجاب شو نه په مجلس شو مجلس برخاص شو ختم شو قبول یې نه ور سره ولا غوړو بیا د مجلس نه خارج قبول ا دې دغه ایجاب سره نه لګي دي کنه د ایجاب یړان دا اې دې سره قبول نه لګي دي کنه په دې سره بیا نکاح نه مراکب کیږي سوچ مې نه کړه او په مجلس کې وی یا ور سره لګي دي کنه فقال دوی ته چې مائی کذا و کذا مو سره خدای نه داس داس شینا دی یا داس داس سورتینا دی سره اولا بسا یدوی سره واختر کرلو کنا ثم قال ذرا ورسیا دی ولی و تاویل چه شادو من ریرا من دا بات چه زو وجتو کها در پنه کام کرلا موتو تا دا غجل کی فهو جائز انداد سیدی دارا ودی خوجی دا مجلس یا برخص شوا نوی کنا شا یا مجلس دا یا دا برخص نوی یا وې دا وې چې کیم نه کنه چې سړا ګوتې چې راو غړاوې جنور تا ګوتیا وې چې سو سره تینا مر تینا کار سره کراوې چې پلور کای سره پلور کای چې هم به مدر پر کاټ لای نه پر هغه باندې چې سټیم را ډیر مینه باندې ور پر کاټ لا کنه سا نو ویلې دا وار چې دا دور کنه چې مدر پر کاټ کړه امر یې چې وکړو د دې جاب په دې باندې ویلوړ دا خدا ورس چې رسول الله راکې دوی چې در پر کاټ نکړه دا قبول شو کنه خدا قبول وړه مې دا ورس چې ورا شو دا کنه سا په مالو په جمال سره رغبت وی نکاح یې زه غوړي خو مہر کام مر کوي کنه مہر تیرانه ور کوي انتقاص کو په مہر دې دې شي کنه فنو هو ان نکاح ہے نبی من کو شل دې دې نکاح دې دې یتیمونه لا الا منګر ولې په نکاح کوي ايقسط لهن فی اکمال الصداقه چې دې انصاف وکړي دې چې کیم نه یتیمونه سره پیغه ور پیرا کوله دې مہر شي و امرو دی دا امر وکړ شو چې راځه مہر نشي ورته راکوي بیا دا یتیمونه ما په نکاح کوي دا امر وته وکړ شو په نکاح له من سوا هن من النساء باندې کرا چې دې نه غیر نه سوزونه سره بیا نکاح کوي ما دې یتیمونه سره نکاح کوي قال عائشہ دوہر دے شویلی چه استفت الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا فتوا طلب الى خلق رسول برک نذین اور سے فانزل اللہ ويستفتونك في النساء الا تردی رسول ترغبونا دولیکس یو سړی دا مثلا چې کیم دا کنه یو سره ته پیغام د نکاح ورکړلو کنه پیغام د نکاح یې ورکړلو اس چې کیم دا بل چا د پر پیغام د نکاح ورکول چې دی دارا و دی کا بل چا د پر پیغام د نکاح ورکول دې سره ته نه دی راو دې کسي مختلف صورتونه دي کنه کچره مثلا تو یو شده تا پیغام ده نکاح ورکرلو او ده قبیل کرلو یو یا جه کم ده کنا ولی ده اجازات ورکرلو چه مو اجازات تا ده سراج مغوڑی که ورکو نکاح که می بیان ورکو نکاح که کنا سوچ می ده کنا ده اینه پیغام ده نکاح ده ورکرلو ده خوش اکرا نکاح میانه ده کنا خو خوش اکرا بیا ایسے بل چا دے پرا پیغام دے نکاح ور کول دا ندی راو دا بالکل حرام دی کنا بل چا دے پرا پیغام دے نکاح ور کول دا ندی راو یو دا صورت دویم صورت دا دا چه تو پیغام دے نکاح ور کلو لے دے شده تا دے مسترد کلو چه نکے تو سرا نکاح کنا شا مسترد یک ایس چه مسترد یک کلو ایس بیا بل چا دے پرا پیغام دے نکاح پہ اتفاق سرا ور کول چه دی دارا ہو دی کنا شا ٹھیک شو دریم صورت کې دا دا چې تو په غام نه نکاح ور کړلو د اشارتن صراحتن نه صراحتن یې نه قبول کړه سوچ کې اشارتن یې اظهار دې رضا وکړلو اشارتن یې اظهار دې رضا وکړلو په دې وخت کې بل چې پر پیغام دې نکاح ور کول دا راوړي کنه دی راو سوچ مې دا کنه په دې کې چې کیم نه کړه د میر مذهب دا ده بلکې جمهور مذهب دا ده چې په دې وخت شاب بل چې ته پیغام د نکاح ور کول راو دي چې صراحتا یې کبیر کرا نه کرا صراحتا کې څه کړی یا قاریزن کې څه کړی وی بل چې پر پیغام د نکاح ور کولا دا راو دي کنه شاب په دې وخت سمیش کوم مذهب ٹھیک شو دا یو دویمه دا خبره چې بلکې چې پیغام ته نکاح ورکړه وی کړه او دې مثلا قبول کړه دا خلی نکاح یې نه کړه حق یې نه منعقد کړه خو نه پیغام دې نکاح یې قبول کړه اس دغه ولا کې پیغام دې نکاح دې ورکړلو ته په نکاح کړه کړه شاه ها دو په نکاح ځان نکاح منعقد کړه منعقد امیر مذهب دادا امیر وی جنا دا نکاح واجب بس نه دا سے گناہ چر یو کړه ورن نرا نکاح منا کېدا دا صحیح دا واجب الفسان دا یقین نه کنه دا نکاح البته گناہ وکړ باب لا يخطب على خطبه اخيه پیغام دې نکاح ونه ور کوي سړی على خطبه اخيه پیغه پیغام ده نکاح ده مسلمون وریر بنده کنه شاو مسلمون وریر ده چه وی کنه ایغه پیغام ده نکاح ور کرا ده کنه و ده کبیل کرا ده یا په دې باندې په سره پیغام د نکاح ته نه ورکاوي حتی ينکح حتی کې چې دا په نکاح کو دا چې په نکاح کو بیا ځنه ورته خو دې نه را یلا نیلا چې کنه ویل شي نیلا هغه څه نه یلا وی دا هرکه درویخ دین یه دیگه طول خبره نادو کنه شا او پا طول خبره شرط درویخ دین یه خبره دا بس گمانی دو ذکر جدا ده زر سر تعلق لري کنه شانه را درویخ خود زب سر تعلق لري زب خبره دا مرانو دو بادا لکه از خبره جه سمرا بادا دو کنه شا فینو اکذب الحدیث ولا تجسسو او تو سه ما غړی عیبی را خلکه تجسس چې خلکه په عورات په سه په عیبه په سه ور په سه ولا يخطب الرجل على خطبه اخيه ولا ده پیغام دے نکاح ور کے اسرائی پوس پہ پیغام دے نکاح دے کہ مسلمان ور بندے حتا ينکحا حتا کہ جدائی غدتا غلام نہ کہ حتا کہ جدا پر نکاح کو او یترو کا یا پریر دی بیا ول ته بلګی کیدا ٹھیک شو بس دی